د آیات کې علت د ما قبل د پاره چې دا کافران ول اعتراضات کوي په نبی او په مؤمنانو دا جواب دل تراغه چې اعتراضات دیو د سخ حسد او د بغض د وجنه کوي کله د یو خبره امر ورته وکي نو بیا یې منع کی ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا نن یو خبره کوي سوا سبا ته واپس کیږي هغه چې موږ منسوخ کو د یو آیات نام یو معنا دا معنا نسخ من آیاتن چې منسوخ کو یو آیات بدل کو یو آیات حکم بدل شي یا تلاوت بدل شي او نن سها یا هر کو لستانا من بالکل ختم کو حکم هم ختم کو تلاوت هم ختم کو یا حکم او تلاوت دواړه اوچت کو یا مانن سخ من آیاتن چې منسوخ کو بدل کو یو آیات او نن سها یا رست کو نورستو علی دا بیا دا مطلب دی خدا اوله معنی ډیره کولې ده مان نسخ من آیاتن هغه چې موږ منسوخ کو دیو آیاتنا حکم منسوخ کو یا تلاوت منسوخ کو او نو سها یا حکم او تلاوت دوانه منسوخ کو هری کولستانا من بالکلیه ختم کو لکه تر ګوره 50 منځونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په شب معراج کې فرض شو منسوخ کېدا منسوخ کېدا 15 ترا کو شو وګوره دا رستنه دا 15 منځونه آسانم دي او دا غمخ کې پشانم دي پاجر کې محبوبا منځونه 15 دي اجر د 50 تو نو پنس کا کې څه ستاسو نقصان دی اول چې حکم او تلاوت دواړه منسوخ شي لکه سورته طلاق دته نوم سیها وای سورته طلاق نساء قصرا ورته ویلا وګت سورته الله دا لړ سورته سورته طلاق پرې خو د نور حکم هم ختم ک تلاوت هم ختم ک دیم قسم چې تلاوت منسوخ شي او حکم باقی باقی لکه الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم بوډا بوډای ناشایسته حرکت ته وشي الله یې پکانو وی ولای نکالا من الله والله اوس حکم باقی دی دا دا حکم وسمشته تلاوت قران کې نشته دا سه نور هم الفاظ تر په قران کې چې الفاظ ته د حکم یې نشته دی بیا دا سودی سو آیاتونه دی په قران کې چې آیاتونه شته دی الفاظ ته د حکم یې نشته دی متقدمین په نسبت باندې دا 1500 آیاتونه منسوخ دي علامه سیوطی راغې نو په اتقان کې هغه د سي توجيهات وکړل چې ول دا نور منسوخ نه دي صرف شل پکې منسوخ دي شاه ولی الله محدث دهلوی راغې نای پکې د سي معنی وکړي د سي انداز سره معنی چې دا وی هغه نسخه ختم کړه بالکلیه چې دا منسوخ من کل الوجوه نه دي ویاله صرف پنځه پکې منسوخ دي نو رئیس المفسرین حسین علی رحمه الله راغې راغې د دې پنځم د څه توجیه وکړه چې بنا په یو توجیه باندې هغه منسوخ نه ګرځي نو هغه چې توجیه په ټول قران په ټول آیاتونو کې کې دی شي چې د نسخ نه بچي یعنی په یو لحاظ سره منسوخ کې دیم شي چې یو یو تعویل کې یو توجیه کې خو بل توجیه د سیم ستره چې د منسوخ کېدو نه بچ کیږي بچ کې دی شي ان شاء الله را بشي زې پځې متقدمین په نسبانه سو منسوخ وای 500 علامہ سیوطی په اتقان کې هغه څو دي شل یویش آیاتونه دي شاه ولی الله محدث دهلوی راغې ول سو منسوخ پینځه حسین علی رحمه الله راغې ول څه شه پدې کوم توجیه کې دیشی من یو آیات منسوخ نه ده علم تعلم ایتن پویږي و ان لم يسر للحاسد مثلها اگر که حاسد تداونه رسی حاسد وای ما ته کرسی او کنه رسی خو الله د دنه والا زاد المسیر وګوره 131 صفحه ولنی جلدی حسد څه ته وای رو روایا تمنا د زوال د نعمت د چانا د محسود نه یا الله چا سره چې زما حسد ده د دا بیا په دوه سيزونو باندې جایز ده یو چې الله تعالی قران ورکړي ورځ او شپه تلاوت کوي یو چې الله مال ورکړي ورځ او شپه د الله په نام ورکړي سمزه کوي هغه مال چې د خدای په دین ولګي سمزه کوي هغه مال چې په الله والا ولګي سم زکه یا غمال چا په مسافر باندې په یتیمانانو په کندو ولګي په دین والا ولګي الله د سه مال مال امرا کا یو کس یو سکه مدرسې لاره لګلې نو پکار ده چې دنیا والا دته او پخسیږي الله مال هم د سیمال راکا مال د سکه راکا د بنی اسرائیل سکه نه چې زور ته سر نه ګونی الله د سکه را لراکا چې ستا په مېلمنو یې وخرما چې دا وای زړګې په ټکور شي تاسو دا ګرو جمعهتون والا ته مکیږي مخه خطا شوم دته غبطه ویلې شي غبطه زم د حسد نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والحسد حسد نه بګورې ځان ساتي حسد نه کیدا سي خوري ابو داود کې دا روایت ده امام اسماعی او زبردست خبره کړي چې پسرو د لیکلو قابل ده وای سمعت عربی یا باندې چې نما وره ده باندې چه ده اې سړی خبرې ما ورته چې ابای الله وظالم ابای ستا بلډ پريشر هاي کیږي تا هسپتال ته وړي کړه وله خپای دا باسویلی کوي دا ابای باسویلی کوي و بچیا غر کا شوما پتا س تندر ولګي عذاب شدید در باندې راغی او همیشه افسوسنا د د افسوس به ختم نشي وای حسد مضموم ده حاسد مغموم ده حسد مضموم ده حاسد وای کنه جی مغموم حسد الله بدی بیان کړ دا او حاسد چې ده همیشه به غمزه غمزه دی ربا ما د خپل مړې پړې ما تعالی درکړې زستا زما مړې ستا زما د مړې پړې ستا پلاس کې ربا بلا من اسلم او چاچی غاړه کې خودا تابع کا پر ځان د الله د پاره خالص د الله د پاره هم یتلون الكتاب دا ډېر د توبیخ چې ګوره قران لولای کتاب لولای و ظالمانو بیا مې یو بل ته نسبت د کفر کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه په کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کې ویلي دي چې د دې مثال په دې امت کې هغه مسلمانان دي چې په اصولو کې موافق دي لیکن د فروع د اختلاف د وجنه یو بل ته نسبت د کفر کوي دا پلانې په دین نه ده دا پلانې په دین نه ده الله وهم یتلون الكتاب کتاب لنی ظالمان مولوی شیبان دی قران حدیث نم خبر دی یو ایت په دین نه ابل وای ته په دین نه وای نه یو الله وای دله ترقی مور کوا غبل وای الله دله ترقی مور کوا وهم یتلون الكتاب کتاب للی شیخ د شاپور ویل چې د حق پرستۍ دا نه خدا او د باطل پرستۍ تا ته څوک راغی چې پلانی مولوی صاحب د دین ډیر خپل کار شروع کړي ماشاءالله د قران په درس کې دونه کسان حدیثو په درس کې دونه کسان وکستاړه خوشاله شه ته پوه شه چې زه مسلمان یم او کستا په اړه باندې غم راغی نو پوه شه چې زه باطل پرست یم نو توبه وباسه مونږ له مړه پکار ده کدا نانګر نه ولې نه دین ستا خپل پټه ده ورورې زته ست خبره کوم دا په پټه ده مثال زما پټه ده او ته د بل زین راغې لور دی واغست ما سره لو کې زبستا شکریا ادا کوم کنه زبتا ته کنځلې کوم فالله يحكم بينهم يوم القيامه ترکمه پوره با د به هوشي ژوند تیرو الله وا فیصلو کې د دیو ترمنځ پر ورځ د قیامت باغ سکی چودي او پای کې اختلاف کوي ومن ازلم ممن منع مساجد الله قران موږ نه ژوند غواړي د سینې چې قران وایا د حسد بوجای شه ومن ازلم ممن منع مساجد الله سوک د ډېر غړ ظالم دا غچانا چې منع کوي د جمعتونو د الله نه دا پینځم زجر دی چې دیو منع کول کوي د مساجدونو نه افترا په الله باندې چې په الله درو تړي انعام 21 نمبر آیات کې او شپغم درو جوړول او درو نو دا شپږ افراد شو څوک د ډېر غټ ظالم په پټونکو کې چې گواهی د الله پټوي نو دا ازلم د هر نوع مراد ده د هر نوع جدا جدا ازلم ده د هر نوع جدا جدا غټ غټ غټ ظالم ده د دې نوع جدا غټ ظالم دغه نوع جدا غټ ظالم ومن ازلم ممن منع مساجد الله دارنګ حافظ ابن کثیر وای عمارت د جماعت د الله په ذکر ده و اقامت شرعه فیها ورفعها عن الدنس والشرك جماعت آباد دل پدې دي چې شرک پکې نه وي ګند شرک پکې نه وي ګند بی دیني پکې نه وي لا استطيع اطفاءها احب الي من ان ارى فيه بدعه لا استطيع تغييرها دی وای چې زه په جماعت کې اور وینم چې اور په جماعت کې بلیږي او زه طاقت نه لرم چې دا اور مړ کما دا راته محبوب دی د دې خبرې نه چې زه په جماعت کې بدعت وینم د دین نه خلاف کار وینم او دغه د بدلولو طاقت نه لرم دغه د منع کولو طاقت یعنی اور برداشت کولای شم په جماعت کې خو بی دینی او بدعت په جماعت کې برداشت کولای نه شم وګورئ الاعتصام د شاطبی 182 صفحه کې یعنی د څه دور به الله راولي چې په مسجد حرم با تاسو تسلطي تاسو به دغه متولیګان یې نن تاسو به دین او کافر منه کوي لکه نبی علیہ السلام به منه کاو خو یو دور به دا سراشي چې ما کان لهم نبی مناسب د دیو دا پاره چې داخل شي مگر پیرا او الله د څه وخت بیا الله را وستو نن حدود دی هغه حدود کوم چې د حرم حدود شروع شي نه پای باندې بورډونه لګېدلي د غیر مسلم دخول منع ده ممانعت پکې ده اولائک ما کان لهم دا کسان نبی مناسب د دیو دا پارا چې داخل بشی دې ته مگر پیرا د څه وخت الله راولي او راوستو الله دیمه توجیه دادا ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین دیکھ الله مسلمان تا تیزی ور کوي چې مسلمان اے مسلمانه کوشش وکاو او داسې کوشش او اجتهاد داسې مهنت وکا چې نشي مناسب د دیو د پاره چې داخل شي جمعهتون ته مگر پیرا مانا ته په ځان کې داسې همت پیدا کا چې الله د مسلمان داسې روب راولي چې غیر دینه داسې مراکز د مسلمانانو ته نشي داخلي دی مګر په یارا د الله مسلمان ته مسلمانا ځان کې داسې یو همت یو زړورتیا یو تیزی پیدا کا قاضی ابو سعود دا توجیم کړي 149 اولنی جیل کې دا دوانه توجیهګان یاد شوي لهم فی الدنیا خزیون دیو دا پارا په دنیا کې رسوائی دا د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم دی دا دوه هغه سيزونه دي چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر د دینه پناه غوښتلې و د کوم دوه سيزونو نه وای وروره پیغمبر خدای او دعا غوښتله با نو ویل با اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله د دنیا د رسوایي او د عذاب اخرت نه محفوظ وساته ځکه الله فرمایي دی د پاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم فی الاخرته سره سره کاګل دراته جوړ کو سړی ها من دا د متشابهات نه نه ده نو من دا شو فینما تولو فسم وجه الله اغه طرف ته مخ د الله دا من قبله د الله دا کم طرف ته چې تاسو مخ ګرځوي ا طرف ته قبله د الله کنزل را تکي الله وي خو مناسب ورلنو چې ما ته کنزل کوي چوټي مور بڑے بات هر چې د درو جنتیا د مال را نو دې ګمان کوي اني لا اقدرو چې زه قدرت نه لرم چې دې به دوباره بیا را پورته کم پروز قیامت کې نو دې ما درو جن کوي زه زه هم زه په را پورته کوم دې ا دې وای چې یاره دیو جنا څوک چې خلاف د سنت او جماعت نه کوي ولهذا قيل لمن خالف السنه والجماعه مبتدع هغه ته مبتدع وای بدعتي وای وللانه ياتي في دين الاسلام ما لم يسبقه اليه الصحابه زکه ده په دین اسلام کې هغه څه کوي چې صحابه وغه نه دي کړی وګورئ مدارک 71 صفحه ولني جلد کې دا عبارت نقل کړي بدیع السماوات او دیو جنا بدعت وایم دیتا چې هو ما لا اصل له فی الدین چې په دین کې داغه اصل نظیر نه دیو جنا نبی علیہ السلام ویل من احدث فی امرنا هذا دینا آغا سوت چې لدینی دین کې دن نه نه بلکې د دین د پاره ای چای ته مصالح مرسله وای نو هغه بیا جایز دی دا ماشاء الله لسپیکر شو دا دین د پاره ده په دین کې دن نه نه دی دا پکې شو دا ټوټای شوې ماشاء الله دا په نوی انداز غسل خانه شوې دا دین خبرې دي بدعت وای هم دا چې په دین کې دن نه غړې تو ورته دین وې او په دین کې نه بدیو سماوات والارض بیا په دغه بدعت اصطلاح کې دا حسن او قبیح پکې نه بلکې ټول بیا قبیح دی ټول بیا گمراهی ده بکلمات الله التامات من شر ما خلق الله ستا په کلماتو مونږ پناه غواړو ستا کلمات کم دي هواي رورا کن کن ادا اوس پویا نه شو دا سړی پوه شئ کیا بات ہے الله کلمات سے دی رورا کن بس کون شا کون مشا چې شا نو کون دس شا جو کون که دس شا نو کون منه د الله د کلماتو نوم کون دی لکه حدیث کې راځي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایل دی اعطائی کلامن و عذابی کلامن پته ولګی دا چې الله د اراده نوم ده کن اگر چې د کن ته الله محتاج نه ده خو صحیح حدیث کې راغل دي چې الله کن وای زمونږ هم دا عقیده ده چې الله کن وای کن شا نو هغه موجود شي وقال الذين لا يعلمون